ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت او د خوشحالي جامې په تن ولرئ دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي قدرمنو اوریدونکو زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د ګناه پیژندنه او د ګناه ازرار او نقصانونه ګناه هغه څه و چې زموږ مور او پلار آدم او بیبي بی حوا علیهم الصلاة والسلام یې له جنت څخه چې د خوشحالي د نعمتونو او د راحتونو کور دی د دنیا کور ته چې د خفګان د ستونزو او د تکلیفونو کور دی راوویستل اګر که ځینې فقهاو زمونږ مفسرینو هغه ته لغزش هم ویلی دی ولې ابلیس له آسمان څخه ځمکې ته راوغورځول شو لعنتي وګرځېد د الله تعالی له رحمت څخه بې برخې شو شکل بدل شو او باطن تباه شو الله ته د نږدېوالي پر ځای د هغه له رټنې او لرېوالي سره مخ شو او د هغه د تسبیح او د تقدیس ویلو په ځای د کفر او شرک په دام کې ونښتلو دا ټول د څه وجې نه د ګناه د وجې نه د نوح علیه السلام په زمانه کې د ځمکې د مخ اوسیدونکي په څه سبب د اوبو طوفان غرق کړل د ګناه په سبب هغه کوم څیز و چې د هغې په وجه د عادیانو په قوم تیز باد راولګید په ځمکه یې وویشتل تباه یې کړل او د خرما د پریوتو ډډونو په څیر وګرځېدل د څه له امله د سمودیانو په قوم چیغه وشوه چې د هغوی زړونه یې وچول او له مخې تباه شول په څه سبب باندې د صدوم قریه او د صدوم کلی آسمان پورې اوچت شو او بیا الټه ځمکې ته را وغورځول شو او د هغه خلکو د پاسه د کاڼو باران وشو په څه وجه د مدین په خلکو د سوري په شکل د ورېځې عذاب راغی او اور د ورېځې نه په دوی راښکته شو او دوی وسوځول هغه څه شی و چې د هغه له امله یې فرعون او د هغه قوم په دریاب کې ډوب که ولې قارون سره د کور شتمنۍ او کورنۍ په ځمکه کې خښ شو د څه شي په وجه پر بني اسرائیلو باندې بېلابېل آفتونه راپرېوتل کله به ووژل شول کله به بندیان شول کله به کورونه وران شول او کله به ظالم بادشاه او په هغو باندې مسلط شه او کله به له خپل وطن څخه جلا وطن شول د دې ټولو پیښو او د دې ټولو عذابونو سبب ګناه وه الله رب العزت دې موږ د ګناهونو نه وساتي الله رب العزت دې تل لپاره موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي د الله رب العزت په کلام کې دا خبره ډیره واضحه ده چې د بدو بدله بد دي دا یو عامه قاعده ده چې الله رب العزت فرمایی من یعمل سوءا یجز به څوک چې بد کار کوي د هغه په سبب به هغه ته سزا ورکول کیږي امام قرطبي رحمه الله په احکام قرآن کې لیکي چې د جمهور علماو نظر دا دی چې دا آیت د دې آیت لفظ عام دی دا کافر او مؤمن دواړو ته شامل دی یعنی کافرانو ته به هم د خپلو بدو عملونو نه سزا ورکول کیږي مسلمانانو ته هم په خپلو بدو عملونو باندې سزا ورکول کیږي امام ابن کثیر رحمه الله هغه په خپل تفسیر کې لیکي دغه مصیبتونه په دنیا کې چې په چا باندې مصیبت راځي کړاو راځي نو چې چاته په دنیا کې سزا ورکول کیږي هغه باید د خپل عمل په سبب وي دا د رسول الله وینا هم ده مسلمان ته تکلیف رسېدل د هغه د ګناهونو لپاره کفاره ګرځي او الله تعالی ته چې کوم خلک ډیر نږدې دي د هغوی بدی آخرت ته نه پریږدي بلکې له دنیاوي مصیبتونو رنځونو کړاوونو سره یې مخ کوي تر څو آخرت ته د ګناه له پیټي نه سپک او پاک لاړ شي نو چې کم تکلیفونه کم کړاوونه موږ ته زموږ د ګناهونو د وجې نه موږ ته رارسیږي الله دې په هغه باندې موږ ته صبر نصیب کړي داسې نه چې په دنیا کې موږ ته کړاو راورسیږي مصیبت راورسیږي او په هغه باندې صبر ونه کړو ناشکري وکړو چې په دنیا کې هم په کړاو او په آخرت کې هم په مصیبت کې اخته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبه بنده د هغه ګناه په وجه چې کوي یې له روزي څخه محرومیږي یعنې د ګناه په وجه به الله ستا په رزق کې ستا په روزي کې کموالی راولي همدارنګ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي انی لا احسب الرجل ینسی العلم کما تعلمه للخطیئة یعملها ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي زه دا باور لرم چې یو سړی په ګناه کولو سره هغه علم هیروي چې هغه هغه علم یې زده کړی دی نو دا د ګناه ټول ازرار یو عمده ضرر او عمده نقصان د ګناه دا دی چې د علم څخه محرومتیا چې د ګناه په وجه باندې به الله تعالی د علم نه محروموي امام ابن قیم الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی کې دا ټول ذکر کړي دي ځکه علم نور او رڼا ده چې الله رب العزت یې د بنده په زړه کې اچوي دا د الله صفت دی خو ګناه دغه رڼا مړه کوي کله چې امام شافعي رحمه الله د امام مالک رحمه الله په وړاندې د درس او لوست په مجلس کې کیناست نو د هغه د پوهې پوروالي او هوښیارتیا ته حیران شو او داسې ورته ویل انی ارى الله قد القا على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعاصي زه وینم چې الله ستا په زړه کې رڼا اچولې ده نو هغه د ګناهونو په تیارې سره مه مړه کوه هغه څوک چې ګناه کوي هغه علم او هغه زده کړې چې هغه کړي الله رب العزت به د هغه علم او د هغه زده کړې نه محرومه کړي په ځانګړې توګه هغه زموږ طالب العلمان وروڼه چې هغوی اسلامي زده کړې کوي د الله رب العزت کلام لولي د محمد رسول الله احادیث لولي د فقهاو مجتهدینو اقوال او فقه لولي نو هغوی باید د ګناه نه ځان وساتي د ګناه نه ځان بچ کړي ځکه علم او زده کړه رڼا ده او ستاسو په ګناه باندې به الله دغه رڼا ستاسې په زړه کې مړه کړي او تاسې به له علم نه محرومه کړي همدارنګه هغه څوک چې ګناهګار وي تل لپاره ګناه کوي هغه به له ویرې او وحشت سره مخ کیږي د ګناه په وجه د انسان په زړه کې د ده او د پروردګار ترمنځ وحشت او نااشنایی پیدا کیږي او د هغه د قرب او اطاعت له مزې څخه بې برخې کیږي نو بیا که هغه د ټولې دنیا خوندونه هغه ته ورکړی شي نو هغه پخوانی حالت هغه ته نشي رسیدلی همدارنګه د ګناه په وجه انسان له نورو خلکو څخه نااشنا کیږي او په ځانګړې توګه له نیکانو څخه چې بیا د هغوی په ناستې د د زړه تنګیږي چې نیکانو سره کیني او څومره چې نااشنایی او وحشت زیاتیږي په همغه اندازه له هغوی د ګټو او برکتونو څخه بې برخې کیږي هغه څوک چې ګناه کوي د هغه او د هغه د پروردګار په منځ کې د کومه رابطه نه الله سره نا آشنا وي او همدارنګه د نیکانو په مجلسینو کې هغه تنګیږي ځکه هغه تل لپاره په فحشا او منکراتو ګناهونو کې اخته دی نو چې د الله نه ناآشنا شوې د نیکانو په ویناو باندې د علماو په ویناو باندې د ستا زړه تنګ شه د دیو په مجلسونو کې تا ته زړه تنګوالی راغی نو لاړې تباه شوې دنیا دې هم تباه دی آخرت دې هم تباه دی الله رب العزت دې موږ ته د هغه عملونو توفیق راکړي چې موږ الله ته نږدې شو تل لپاره د الله ویره زموږ په زړونو کې پرته وي الله سره آشنا شو د الله نااشنایي نه ځان وساتو همدارنګه د نیکانو مجلسونه د علماو مجالس د علماو د خبرو اوریدل زموږ په ورځني ژوند باندې مثبت تاثیرات کوي دیو سره علاقه پیدا وکړئ علماو او اهل الله سره ناسته پاسته وکړئ تر څو د دیو په واسطه تاسو الله سره اشنا شئ او که په ګناهونو کې اخته یئ توبه او استغفار نه وي نو الله له به هم لرې شئ د نیکو خلکو نه به هم لرې شئ بیا به هم دنیا او آخرت دواړه رسوا او ذلیلوي همدارنګه د ګناه په واسطه باندې انسان د سختیو مشکلاتو او مصیبتونو سره مخ کیږي چې دا هم ضرر او نقصان د ګناه دی الله رب العزت په صورت طلاق کې فرمایي ومن یتق الله یجعل له من امره یسرا څوک چې د الله څخه وډار شي د الله څخه وویریږي تقوا او د الله ویره اختیار کړي نو کارونه به ورته آسان کړي خو د دې برعکس څوک چې الله تعالی څخه نه ویریږي د الله ویره د هغه په زړه کې نه وي او د رب العزت نافرمانی کوي نو الله تعالی به یې کارونه مشکل او سخت وګرځوي دا د الله وینا ده نو راشه ګناه پرېږده بدبختی پرېږده فحشا پرېږده الله ته متوجه شه په هغه څیزونو باندې عمل وکړه چې الله تا ته امر کړی او د هغه څیزونو نه ځان وساته چې الله ته د هغه نه بند کړی چې الله رب العزت د دنیوي ژوند هم درته ښایسته کړي د کړاونو د مصیبتونو نه دې وساتي او د آخرت ژوند یې هم پروردګار درته ښایسته کړي تاسو وینئ یو فاجر او بدکار انسان چې تل لپاره په معصیت او په ګناه کې اخته وي که د بدن په لحاظ سره هغه ډیر هم قوي وي خو د اړتیا او سختی په وخت کې هغه کمزوری شي الله یې د سختی سره مخ کړي چې بیا خپل ځان نشي خلاصولی د روم او د فارس کافرانو ته وګورئ چې څومره د مضبوطو بدنونو خاوندان ول خو د سختی په وخت کې د ایماندارو صحابه و کرامو په مقابله کې هغوی پاتې راغلل او له ناکامی سره مخ شول دا ځکه چې د مؤمنانو بدن او زړه قوت لري د هغو الله مل دی او الله رب العزت کارونه آسانه کوي نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو ګناه پرېږدئ ګناه نن ټول پیژن په هغه څه باندې چې الله ناراضه کیږي هغه پرېږدئ په هغه څه باندې چې د الله رسول ناراضه کیږي هغه پرېږدئ الله ته مخ واړوئ د الله ویرې ته په خپل زړونو کې ځای ورکړئ تقوا ته په خپل زړونو کې ځای ورکړئ او که په ګناهونو باندې اخته یئ شپه ورځم او ساعت ساعتم په ګناه کې تیریږي په دنیا کې به هم ستاسو د پر آرام او سکون نه وي د دنیا ژوند به هم په ذلت او په بدبختیو کړاونو کې تیریږي او په آخرت کې به هم د الله په حضور کې سرخکتی او شرمنده بیا ولاړ وي الله ته به بیا ځواب نشي بیره او هلته د الله نه څه پټیږي هم نه الله رب العزت دې موږ ته د نیکو عملونو توفیق راکړي د هغو عملونو توفیق چې په هغه باندې الله زموږ نه راضي کیږي او الله رب العزت دې تل لپاره موږ د ګناهونو نه وساتي همدارنګه زموږ خویندې زموږ اولاد دې الله د ګناهونو نه وساتي چې رب العزت د عذاب او د لعنت نه بچ شو همدارنګه د ګناه په واسطه باندې د انسان د مسلمان انسان زړه تیاره کیږي او هغه زړه مړ کیږي ګناهګار انسان په زړه کې تیاره مومي او داسې احساس کوي چې ګویا په زړه کې شپه او یا ترګمۍ موجوده ده او زړه ته یې دغه تیاره داسې ښکاري لکه په سترګو کې چې حقیقي او حسي تیاره ویني دا ځکه چې د الله اطاعت او د الله تابعداري رڼا ده او ګناه تیاره ده د دغې تیارې اثر له زړه څخه سترګو ته راځي بیا پر مخ باندې پریوځي او داسې تور او بې رونقی کړي چې هر چا ته هغه ښکاري چې دا ګنهګار دی او چې کله د ګناه په واسطه باندې زړه مړ شه زړه تیاره شه بیا هیڅکله هغه ته نیک کار خوند نه ورکوي او هیڅکله دا زړه نه غواړي چې زه نیک کار وکړم چونکه زړه مړ دی زړه تیاره دی هغه تل لپاره دا غواړي چې زه په بدو په منکراتو په فجایو باندې اخته یم نو راشئ د زړه تیاروالي او د زړه مړوالي نه ځان لرې وساتئ الله رب العزت اطاعت مخ کړئ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي ان للحسنة ضیاء فی الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في القلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغزة في قلوب الخلق حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نیکي د بنده مخ ته ځلا او رونقور کوي هغه انسان چې تل لپاره نیکي کوي نیکبخته انسان وي د هغه په مخ کې د هغه اثرات ښکاري یو نورانیت د هغه په مخ کې موجود وي او همدارنګه نیکي په زړه کې رڼا اچوي او همدارنګه نیکي د انسان رزق فراخوي نیکي د انسان بدن قوي کوي او د خلکو په زړونو کې محبت پیدا کوي نیکبخته انسان سره ټول خلک محبت لري ځکه چې په ته نیکو عملونو باندې الله دوست شوې الله محبوب شوې او الله محبت د ستا په زړه کې پیدا شو نو الله رب العزت جبرائیل رالیږي مسلمانانو ته وایي چې دا الله ته ګران دی تاسو ته دې هم ګران شي نو نیکی د انسان په مخ کې نورانیت پیدا کوي د ستا مخ ته جلا ورکوي په زړه کې د رڼا اچوي روزي دې فراخوي بدن دې قوي کوي او محبت به دې د خلکو په زړونو کې پروت وي او بدی د انسان مخ توروي د انسان مخ ته توروالی ورکوي د انسان زړه تیاره کوي د انسان بدن کمزوری کوي د انسان روزي کموي او له دې سره سره د خلکو په زړونو کې د کرکې پیدا کولو سبب هم ګرځي کله چې د انسان د زړه تیاره زیاته شي نو پریشانی او حیرانتیا یې هم ډیره شي چې بالاخره په بدعاتو او د ګمراهي او د تباهي په کارونو کې په داسې طریقه مشغوله شي چې بیا په ځان باندې هم نه پوهیږي چې زه څه کوم همداراز په ګناه باندې عادت کیدل له اطاعت څخه د بېبرخې کیدلو او د زړه د مړوالي سبب ګرځي چې ته په ګناه باندې همیشه عادت یې له اطاعت څخه به بېبرخې شي زړه به دې مړ وي عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایی رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورس ذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسك عصیانها وهل افسد الدین الا الملوک واحبار السوء ورهبانها عبدالله ابن مبارک رحمه الله فرمایی ما ولیدل چې ګناهونه زړه مړ کوي او هغه څوک چې په ګناه باندې عادت کیږي نو په ګناه باندې عادت کیدل خواري او ذلت راوړي د ګناه پرېښودل د زړونو ژوندون دی ځان ته د ګناهونو خلاف تګلاره اختیار کړه او په آخر کې فرمای چې بېشکه دین فاسدو بادشاهانو بدو عالمانو او ناپوه عابدانو خراب کړ الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې زموږ زړه په نیکو اعمالو باندې ژوندی وي او تل لپاره د الله یاد او د الله ویره زموږ په زړونو کې پرته وي چې زړه مړ شه بیا انسان تباه دی او برباد دی همدارنګه د ګناه په واسطه د عمر برکت له منځه ځي کله چې له خلکو او په خاصه توګه لږ خپلوانو سره په نیکي کولو باندې عمر اوږدیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من احب ان یبسط له فی رزقه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دا خوښوي تر څو یې په روزي کې پراخي راشي او د قدم په نښو کې وروسته والی راشي نو خپلولي دې وصل کړي خپلولي دې وپالي د قدم له نښو ښه وروسته والی د دې نه مراد عمر دی د عمر اوږدوالی دی نو خپلولي پاللو باندې مور و پلار سره په نیکي کولو باندې د انسان عمر اوږدیږي نو د هغې پر ضد د دې پر ضد عمل کول چې ظلم زیاتی ګناه کول په دې باندې عمر کمیږي د عمر کموالی یا خو په اصلي معنا سره دی او یا ورڅخه مراد د عمر برکت له منځه تلل دي او د عمر ارزښتناکې شیبې د زړه او د ژوندون په کارونو کې هغه له منځه ځي ځکه هغه په طاعت کې نه تیریږي چې په آخرت کې به دغسې بنده بې افسوس کوي او وایي به یا لیتني قدمتو لحیاتي ای کاش کې په ژوندون کې مې د آخرت لپاره څه لیږلي وای خو نه هغه په ژوندون کې تل لپاره په ګناه اخته و په بدبختیو باندې اخته و نو هلته څومره پښیمانتیا کوي هغه ته بیا ګټه نه رسوي او هغه انسان چې په ګناهونو باندې عادت وي تل لپاره ګناه کوي توبه نه وباسي ګناهونه نور ګناهونه زیږوي بیا په ګناهونو باندې عادت وي نو چې ګناهونه زیات شي نو بیا د بنده څخه د خلاصون لاره ورکه شي ان من عقوبة السیئه السیئه بعدها و ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها د بدی سزا ورپسې بله بدی کول دي چې بیا به پې عادت وي او د نیکي ثواب ورپسې د بلې نیکي کول دي همدارنګه په ګناه کولو سره د زړه اراده کمزوري کیږي او د ګناه عادت اخیستل کیږي بیا له دې امله بنده ته د خیر طرف ته راګرځېدل یا توبه ویستل ډیر مشکل کار وي چې په ګناه عادت وي نو تا ته به توبه ویستل ډیر بې سخت وي ځکه کله چې یو څوک په ګناه باندې همیشه والی کوي په هغه باندې عادت وي نو ګناه د هغه عادت ګرځي چې بیا یې له زړه څخه د هغې بدوالی نه وځي بلکه په خپلې بدکاري باندې به هغه فخر کوي او خلک به ورڅخه خبر وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی زما هر امتی به وبخښل شي مګر هغه څوک چې ښکاره ګناه کوي هغه نه بخښل کیږي او د ګناه د ښکاره کولو څخه دا هم ده چې یو سړی د شپې کوم کار وکړي بیا سبا په داسې حال کې چې الله ورباندې پرده اچولې وي دی وایي چې فلانکیه د شپې مې داسې داسې او داسې کار وکړ په دې خو الله شپې پرده اچولې وه خو چې کله سبا مهال شي هغه پرده له ځان څخه په خپله لرې کړي او ځان په خپله وشرموي او د داسې انسان بښنه به الله نه کوي نه قدرمنو اوریدونکو راشي ځان د الله په طاعت باندې عادت کړئ په ګناهونو باندې ځان مه عادت کوئ په معصیت او په فحشا باندې ځان مه عادت کوئ کنې بیا به تاسو ته توبه ویستل ګران کار شي او نیکي طرف ته به راګرځېدل هم بیا ګران کار وي یو ورځ به مرګ تاسو ته راورسیږي او لاړ به شي بیا به د الله په حضور کې ولاړه وي بیا به جواب تاسو سره نه وي الله دې په موږ تاسو ټولو باندې رحم وکړي قدرمن اورېدونکو دا زموږ نننۍ خپرونه